او یا به عرضی وی طالبان اوس ماتم دا طالبانو دا ذاتی ولی تر عرضی مخکې کړی دي څه واجه ده چې ذاتی تر عرضی مخکې شوی دي یو واجه خدا ده ذاتی چې دی طالبانو هغه وجودي دی په اعتبار د تعریف او عارضی چې دی هغه عدمی دی نو وجود اشرف تر عدم دی نو هغه اشرف من الاولا بالتقدیم وی نو یې ځکه ذاتي تر عرضي مخکې کړی دی یاو دویمه وجه دا ده دا ذاتي چې دی دا هغه څه ترکیب د هغه ملول اشرف د افراد د کول شاری کی د هغه عرضي څخه د هغه اشرف معرف ملول ترکیب نه دی د ذاتی څخه د حاجی تام ترکیب کیږي طالبان او د عارضی څخه چې دی هغه رسم جوړي نو ملول کم شي چې د ذاتیات جوړیږي هغه شوی تر هغه چې تر د عارضیات نه د عارضیات ته جوړیږي نو ملول چې اشرف د هغه تعریف د ذاتی جوړې دی نو ځکه ذاتی تر عارضی مخکې کړی دی دی به پوسل او موږ ول درې مواجه دا ده ذاتی داخل په ماهیت کې د جزئیات وي عارضی خارج د ماهیت ته د جزئیات وي نو رعایت د هغه داخل اولا تر رعایت د خارج وي نو ځکه ذاتي مراعات کړی دی هغه مخکې کړی تر چا دی تر هغه عارضی دی څلرمه واجب دا ذکر ذاتیات ډیر دي تر عارضیات پی وا عزت د هغه ډیرو د پاره وي ذاتیات تری دي عارضیات چې دي هغه دوه دي چې خاصه وارض عام نو هغه عزت تکاسر لري ځکه ذاتی پر عارضی مخکې کړی دی کتیس دا وایاست چې عرجات موږ تر ذاتیات دي وجه خاصه عرجان عرج لازم او عرج مفارق خدا دې اقسام د ذاتی ډیر موږ به جواب د شو طالبان چې زمر هغه اقسام اولی مراجي اولی اقسام د ذاتی تر عرضی ډیر و نو یزکه ذاتی تر عرضی مخکې کړی دا خلاصو د تقدیم واجه خود درته معلومه سو ناکت و ذات ماهیت حقیقت دا په معنا واحده باندې دي علامه علی المشهور مشهور دا ده چې دا غدری سره په یو معنا باندې طالبان یعنی د دوی په مابه کې اتحاد ذات دي او تغایر چې دی هغه اعتباری قدر تغایر دی ما به شی هو هو دې ته ذات هم ویل کیږي او ماهیت امر ته ویل کیږي حقیقت امر ته ویل کیږي طالبان دا ذات دغه د ما به شی هو هو ته درې سره مرو دغه ذات ما به شی هو هو دی لیکن داغه ما به شی هو هو کې سړی مر لحاظ کې بیل اعتبار د وجود او د تشخص چې وجود تشخص نه کې ور سره چش لحاظ بار ودی تماهیت ویل کی سره د اعتبار د وجود خارجي نو حقیقت ورته ویل کی او سره د اعتبار د اغمر او تشخص هویت ورته ویل کیږي په پوهیږي چې اعتبار د وجود ته تشخص نه وکي په دې ما به شی هو هو ماهیت نوم دی او که تشخصي مول هغه خارجي ورس وجود خارجي ور سره معتبر کی حقیقت نوم دی او کده شوی چې سره د اعتبار د تشخص بیا اخی هویت نوم دی د ذات اطلاق پر درو سر باندې کیږي ذات حقیقت ماهیت هویت نو دغه درې چې دي چې دا ماهیت دی هغه دا وجود دی خارجي او تشخص نه دی پکې لحاظ چې هغه وجود خارجي دی لحاظ کې حقیقت یې نوم دی چې تشخص دی پکې لحاظ کې هویت یې نوم دی خیر اتحاد ذاتی دی وهو دا ذاتی الذي اغر يدخلوا چې داخلي تحت لاندې حقیقت جزئیاته تر حقیقت د هغه خپل جزئیات د خپل جزئیات تر حقیقت چې دی لاندې کیږي ودغه ته چې شوی کیږي طالبان ذاتی ویل کیږي مثال لکه حیوان چې نسبت انسان او پرست واخی د حیوان نسبت چې انسان او پرست واخی دا مثال دی حیوان خپل پیژني هغه جسم نامي حساس متعارف بالاراده ته ویل کیږي چې د دې نسبت و هغه انسان پرست واخی تی به پوسره نو خو ار یو د دې انسان او د پرست سره حیوان دی سره د یو قید زائد ار یو حیوان دی سره د یو زائد قید تی به پوسره دا خلاص لیکن اعتراض اشګر کړی دی د ذاتی پر تعریف پای چې د ذاتی تعریف ته په دغه وکی چې داخل په ماهیت کې د هغه جزئیات او بیا یې تقسیم کړي جنس نوعی فصل ته دا تقسیم وای نه شي کی ولی دا یو قسم د ذاتی چې نوع ده اخو داخل لاندې ترکت ته جزئیات نه دی او طالبانو تمام ماهیت ته جزئیات دي دغه تعریف کول بیا یې تقسیم کول و دې درو اقسام ته دا صحیح نه دی د دې د پاره یو جواب دی دش کړی دی چې دلته ذکر دی دخول مراد جنجي هغه عدم خروج دی دخول ذکر سوی دی عدم خروج مراد دی کڅوا دا د دخول څخه اراده د عدم خروج دا خو مجاز دی مجاز خو نو یو قرینه غواړي نو موږ یې قرینه یې لزوم دی طالبان ا مناسبت نه دی هغه لزوم دی ولی موږ ول د دې دخول سره عدم خروج لازم دی نو ملزم ذکر دی چې دخول دی هغه عدم خروج چې دی هغه جنجمرات دی طالبان دا یو او یا به شو وایو چې دغه مډول د ذاتي د فار دوه تعریف دي یو تعریف پیدا دی چې داخل په حقیقت کې د جزئیات بل تعریف پیدا دی چې خارج د حقیقت د جزئیات نه نو دې دلته مرول دا یو تعریف کړی دی هغه تقسیم چې بیا اقسام ثلاثه او تقیه حالته بیا د ذاتی په هغه معنا مراد دی خارج د حقیقت د جزئیات نه دا خلاص او یا به د شي وایو چې دلته مرو داخل پاکت کې د جزئیات او نوع هم ده ولې نوع ک هغه د جزئیات پاکت کې کلی کې نه ده داخله نو پاکت جزئی کې خود د جزئیات نوع هم داخله ده نو جمل ول دا نوع د دغه تعریف په صد ذاتی نه وي چې طالبان دا خلاص سوال طالبانو ناچت کړی دی د انسان سره یو نقطه د دانو نقطې په جواب دی د سوال یې کړی وای کچا ویل چې انسان او فرس جزئی نه دي نو ولې جزئی چې ذکر شوی دي متبادر خدا د طالبان چې مرول د جزئی د جزئی سره هغه جزئی حقيقي طالبان مراد دلته نو وستا انسان او فرس دا جزئی حقيقي دي څنګه توا چې حیوان نسبت و هغه انسان او پرست دا حیوان د انسانو د پرست په مایت کې داخل دی نو انسان خو جزئی نه دی د دې د فار یو جواب نکته د شکړی چې دا هغه جزئیان دي په پوری اضافیان نسبت و حیوان یعنی دا که هغه حقیقي جزئی نه دی اضافي خنو دی ازمر مراد دا دی چې مر لاندې داخل لاندې ترکت ته جزئیات وي که حقيقي وي جزئي که اضافي وي نو جزئي اضافي خو نو دی طالبان او کته دا وایي چې متبادر خود د جزئی ساغه حقيقي دی دا اضافي مراجعه ده لینسی حقيقي اجزا ذکر کړی دلته نه دي نو موږ دای جواب چې دلته تقدیر ورسره ستا لکه حیوان چې نسبت یې واخی افراد ته د انسان او د فرس افراد توري ورسره پروت چې نسبت یې واخی افراد ته د انسان او د فرس افراد انسان او د فرس خو به د حیوان بار ده مرو نسبت چې تواخی اخ به اجزای حقیقي وي دریم جواب یې د شکړې دي د ابلي نکته د جزئیات لاندې وای سواء ان كانت جزيات حقيقيه وي وقد مر تفسيره كجزيات اضافيه وي وهو اغا اغا اخص تحت الاعم يعني د جزيات عام معنا امراض حقيقي جزئي وي اضافي جزئي وي کتوا دا خو دي جمع په مابه کې د حقیقت او د مجاز وکړل د جزئي څخه دواړي معناګانې اخلي حقيقي جزئي خو د جزئي حقيقي معنا ده اضافي جزئی خو د جزئی اضافي معنا دا کې نه ده دواړي اخستل خو جمع په مابین کې د حقیقت او د مجاز دي نو موږ د په دې شو چې دا دواړي چې اخست دي جمع د حقیقت د مجاز نه ده کړې عمومي مجاز یې کړی دی عمومي مجاز که تر توا چې هغه خو بیا یو درې مړول معنا غواړي چې هغه جنمرات دا کیو اضافي دواړه چې افراد وم د جزئی هغه درېمه معنا دا ده چې ما یطلق علیه لفظ الجزئی انو دا فعامل حقیقی امر فرد سو اضافی امر فرد سو یا هغه عام معنا د دې جزئیات دا د نقطه چوي ای افراده داخل لاندې تراکت د جزئیات وی یعنی د افراد وی فاروق هغه جزئی حقيقي ام فرد دی هغه جزئی اضافي ام فرد دی دا درېمه معنا پیدا کړي عمومي مجاز کړي دی په پوسره او کتس بیا دا وای دا جزئیات لفظ چې دی دا جمع د جزئی د طالبان جزئی چې دی هغه خو مذکر دی د مذکر جمع خو په وو پنون وی یا په یو په نون وي په پوهېږي نو دا ولې مرول دلته په دې الف په کې جمع شوې ده دا جمع مؤنث ولې راغلي د جزئي مذکر دی جمع مؤنث ول دا څنګه سره لګي نو به موږ د په دشو چې دغه جزئي خو د غیر ذوی العقول سبي طالبان ولو که مذکر دی غیر ذوی العقول جمع بار د سی لکه جمع جمع مؤنث ولی خو د مؤنث سره تشبیه په دې عدم کې د عقل لري یعنی په هغه غیر ذویل کلو کې عقل نه وي لکه په مؤنث کې د عقل نقصان وي دا مناسبت یې سره ستباره دا غیر ذویل عقل مذکر ام دې د شي جمع کې لکه هغه د مؤنث جمع په فویری نو دا وای وای دغه دی نو لکه حیوان چې نسبت یې و انسان تواشه او پرست یې واخې نکته وای په انماهیت د انسان هو حیوان ناطق والحیوان داخل دی پی په دکی نو په یکون سو حیوان ذاتس له د انسان د پاره وکذا فصل ای الناطق دام ذات د انسان د پاره دی دا خلاص نو اشور سروای طالبان اشوینی طالبان دی دا اول اشو وهو الذي يدخل اه اقول زوام ها هنا دلته اشکال تعویز سخت وهو غندا دی چې مصنف عرب په تعریف د ذاتی وکي په داخل تا تحقیق چې جزئیات ثم قسم وی شی جنس نوې فصل ما سره دی انهم دی قالو وی وینو تمام ما یت جزئیات نو په اړه تفسیر المصنف تفسیر د مصنف د ذاتی او د عارضه لپاره ينبغي مناسبه اندایت خلش داخل نو پارزی ولی نقطه بیا د عارضی تعریف نه سدش کې چارجه هغه دی چې پر خلاف د دغه وي عبارنو که داخل وي او که خارج وي هغه پر خلاف ته داخل دی ها یا که خارج وي که تمام ماهیت وي هغه پر خلاف ته چا دی د داخل دی مخبره به فارزي کې داخل ولانه یستقو صادقی علی پر دې نوی قول دا خو چې بخلاف والجواب عنه دا دغه اعتراض په وجهین دي اول انداد چې مراد ته دې قوسر چې ولذي يدخلو عدم خروج دي د قبلې سره د ذکر د ملزم دي اراده د لازم ده ولې دخول مستلزم عدم خروج لري دي لكن هذا الجواب مناسب د مقام سره تعریف نه دي ولې دا مجاز دي مجاز محجور په تعریفات کې دي لیکن موږ دا دغه سوال جواب ته کولای شو چې مجاز الته ماجور وي په تعریفات کې یو قرینه مرینه نه وي قرینه وي بیا کېدا نه استجواب قرینه دل تستا دا تقسیم د ذاتی و دې نوعي او جنس فصل تخپل قرینه پر دغه ده چې د دخول ساده می خروج مراد دي کنه په پویل ولسانه دویم جواب دا دی چې مراد په جزئیات سره هو جزئیات من حيث الجزئیات سواء كان حقيقي او کی اضافي وي نو وهي نجن په دغه وخت فالنوع داخله ده تحت لام تراکت ته هغه جزئي بما هي جزئي ولي حقیقت هي هغه زید ولي حقیقت ته زید مثلا حیوان ناطق مع هذا التشخص دي نو انسان خو داخل دي فی فارق کې دا غیري کړي او المراد د قول سره دي شوي نو بیا تمام ما یقي د جزئیات هي هغه ما هي کلیه مراد او په سره تفسیر کړی بعض محققین بیا د ذاتی په داخل د عارضی په خارج على هذا بنا بردغه نو يكون سو نو او استسو بينهما فهمه کې دي هو دا خلاف ته هغه اصطلاح سره دا خلاص په تفسیر اشور سروای وهي عبارت وینې چې طالبان دا پسیش وهي هغه عبارت دي د معنا صدا هغه جزئیات او جزئیات ته حیوان هي انسان دي فرس دی بقر دی غنم دی ابل دی حمار دی بغل دی وغیره حاج ولا يكون دی حیوان الا دی ذات له هذا دی دفار لا عارضین دی حیوان دی دفار ذات چې دی طالبان عارضین دی بس یا شاور سره وای وای قد يتوهم کله ته هم کې د عبارت څخه د مستنیب اندا ذاتیت ته حیوان نسبت و انسان و فرست اذا اجتمعا چې دوی سره جمع ما سره د دې چانو ليس كذلك دغه شنه دي د دې عبارت ته دی معنیږي چې دا حیوان التزات دي چې انسان پرس سره یو ځای کې لکه چې د ار یو د پاره جلا جلا نه دی ذاتي ولې خطا ویل لکه حیوان چې نسبت یې انسان پرس ته واشه حیات نو دا خلاص ولې انا حیوان ذات دي د انسان د پاره وحده یواز وکذا د پرس د پاره ام وحده یواز والجواب اندابه چې مصنف انما جمع جمع کړی انسان سره د فرس ما سره د جمعیت غیر مراد دی په پوری دا چې کړی دی مطابقتا چې مطابقت راشي د لفظ سره د جزئیات د جزئیات لفظ جمع و ځکه عبارت دوا جزئیات ذکر کړل التي اغه جزئیات چې هغه جمع د فمانا د فما فوق الواحد دا خلاص په تامل کې کېدلې اشاره موږ ویل بل جواب دی هغه جواب دا دی چې مثال دلته ذکر شوی په لفظ د حیوان دی طالبان دا مثال د کلی ذکر شوی په لفظ د حیوان دی یعنی چې د کلی مثال یې په انسان ویلې وای بیا به نسبت و یو شي ته اخستلې په ناټک یې ویلې وای بیا به نسبت و یو شي ته اخستلې او مثال یې دلته په حیوان ویل دي حیوان ختی ته معلوم دی هغه جنس دی او جنس خو مقول په جواب کې د ما هو په سبب د شرکت محضوي دا غي دی کنه دی هغه په سبب د شرکت او د خصوصیت د دواړو وی یا ای جنس په جواب کې د ما هو په سبب طالبانو د شرکت او د خصوصیت د دواړو کېدلې یا د شرکت محض په جواب کې نو ځکه مې دی ویل چې نسبت انسان او پرست اوس که د کلی مثال ما په انسان ویلی وای بارب مې دی ویل چې بالنسبت الى الزید چې یو یا مې په ناطق ویلی وای بالنسبت الى الزید چې یو نو چې په حیوان مې ووایه یوازې باره موږ ول هغه نسبت یې انسان ته اخلم نو کله موږ ول د هغه خصوصیت په جواب کې حیوان واقع کیږي او هغه د شرکت په جواب کې وي دا غي دی کنه دی دا خلاص نو په پښې موږ ول اشاد طالبانو ته چې ویلي دی وی به خلاف یا دا پر چا پرتا ده طالبان پر عارضی باندې پرتا ده رکم دی پر دیوال کلی باندې کې ویني طالبان دا رکم پر کلی باندې ویني کې نه ویني دی وی اقول زوان قد عرفت تاوبي دي فما سبقك انا بيان د دلالت او اقسام د لفظ انما هو هو د پاره د توقف ته معرفت کلیات عليه پر دغه موږ ویل من بیان د جدلت او پر اقسام دربه ولما فرغ چفارس د بیان څخه د اغدوارو چې دلالت او اقسام د لفظ شرع شروع په بیان کې د اقسام د کلیات وعلم پوس ان الکلی والجزئی انما هي دي صفت د معنا د فار اولا بالذات دون د لفظ نه دي بخلاف افراد الترکیب فانهما غدوار اولا بالذات صفت الفاظ دون د معنا نه لكن متصف سوي دي بهما په دې مر ول کلی او عارضی باندې په دې مر ول چا باندې په دې ذاتی او عارضی باندې هغه معنی د یا لكن متصف کیږي بهما په دې پر ترکیب معنی طبعا هم تسمیه د مدلول وی په اسم باندې د دال اسمه د مدلول وکي د دال په اسم باندې هی به پوسس ومدغه وس د معنی او تم مفرد مرکب ویل کېدل نو خو مفرد مرکب خو د لفظ صفت دی د مدلول د پاره صفت جوړ کړي هی به پوسس دا خلاص واما العرض چې دی هو دا عرض بخلافه په خلاف د ذات دی نو فلا يكون نو سزايت ذاتي له د انسان لپاره بل عارض دا خلاص فسي اشبع او سروای وای اعلم پوس مراد په انسان سره افراد د انسان دا ما انتم دا تقدیر وکي چې مال حیوان نسبت و انسان ته واخی اما الافراد انسان واخی بار با سوال دقی افراد انسان چې عبارت زید و عمرو بکر و غیرهم سره لانهم دی جزئیات تزاهق دي په پویل لا هغه مفهوم د انسان نه دی مراد نفس او خپل هغه افراد امراج طالبان ولم يعم ډیر څه دي ما وکیل سیوسی چې افراد زایق زید او عمرو بکر او خالد دي و اذا سئل عنهم کان دی جواب عبارت انسان دی فی به پوسر لکه مور ول هغه زایق چې نسبت په انسان کې و دا رجس دا خلاص والکل والذات بیا اما مقول وسدا د ذاتی تقسیم د تکلیف طالبان وجنس هغه نوعي او فصل ته د چا تقسیم کوي د ذاتي تقسیم کوي نو ول ذاتي هغه کلی ذاتي دریا دوم ولې خو د کلی قسم دی طالبانو ته اعتراض پروت پر ماکن باندې دا ولې د اسم ظاهر ذکر کی دا قانون دی یو شی چې وار ذکر شي دوه مپلا سړی ضمیر ورته راځي کی ذاتي خو مخ کې ذکر سو چې دا اوس متقسم د کلی و ذاتي و عارضي ته وکړي اوس به ضمیر ورته راجع کوي چې وهو اما مقول فی جواب ما هو د اسم ظاهر ولی ذکر کړی دی طالبان تی به پوسره موږ به د دې د جواب دسو چې الته خو د ذاتی تفسیر په هغه داخل په ماهیت توی دی او د ذاتی چې دغه تعریف وکړي چې داخل په ماهیت هغه بیا نه ویشل کیږي طالبانو و چاته و دې مرول جنس نوعي او وفصل ته دا بیا نه ویشل کیږي ولې نوع خبره په هغه معنا ذاتي نه ده بلا تحویلات دا غیبی کنه دی نو دلته چې اسم ظاهر ذکر کې اشاره یا وجه ته وکړه چې ذاتي په هغه معنا نه دی ذاتي په دغه معنا باندې دی چې هغه مرول خارج د ماهیت څخه نه په فویر خارج نه وي بار داخل وی که تمام ماهیت که می زمیر ذکر کړه وای بار به هغه ذاتی راجه سوی چې هغه داخل دی او هغه معنا نه تقسیمیږي نو چې اسم ظاهر ذکر کی نو دا مطلب چې دلته دا مقسم کلی مقسم ذاتی په معنا د دې دی چې خارج د ماهیت نه وي دا خلاص او کتی اعتراض را باندې کوي چې زموږ وایي موږ دا قانون دی یو شی چې نکره ذکر شي درته معاد معرفه ثاني عین اول یا یو شی مرول معرفه ذکر شي بیا معاد معرفه ثاني عین اول مخکې چې ذاتی ذکر شوی دی خو یا به نکره ذکر شوی یا به معرفه ذکر شوی اوس خو معاد معرفه نو خدا ثاني عین هغه اول دی نو خو بیرته هغه مطلب سو چې ذاتی الته په کومه معنا وو هغه معنا تقسیم دی نو که اسم ظاهر ذکر کې خو امې فائدہ نه وکړه طالبان مور به جواب وسو چې دغه معرفه یا نکره چې معاد معرفه ثاني چې دوی عین اول بولی دا مور ول اکثریت کلیه نه ده دلته عین اول نه ده او کتب عادت شراته وایي چیار ضمیر دی راجع کړه وای ام مول دا عبارت سی کېدی وای صنعت الاستخدام به می کړه وای صنعت الاستخدام خو دې ته ویل کی چې لپس ذکر سیوا معنا جن مراد او چې مول ضمیر ورته راجع کې بل معنا جن مراد البته چې ذاتی ذکر سوی دی هغه دې په معنا باندې د چای طالبان په کوسره السلام علیکم نو موږ ول دا د بنا پر سنت الاستخدام طالبان سنت الاستخدام خدا دې چې ولا په ذکر یو معنا جن مراد چې معنا ورته راځي طالبان مبارک د ضمیر ورته راځي بل معنا جن مراد نو خدا غشتي وي طالبان دغه ذاتی چاله ته ذکر سوري په معنا د داخل دي دلته چې ضمیر ورته راځي هغه چې په دغه معنا باندې سي چې مرول هغه خارج د ماهیت نه موږ به جواب د څو ورکو طالبان چې دا غیر مرول دا چې شرح دي چاته کوم ځای راغلی غاښونه زما خبرې بېرته ما تا ته شروع ټینګ به پوه سله نو امر ول دا سنت الاستخدام خلاف الاصل دی ځکه سنت الاستخدام نه دی کړی مر ول اسم ظاهر ذکر کړی او کته دا سوال را باندې کوي که سنت الاستخدام خلاف الاصل دی چې ځای د ضمیر وي ته اسم ظاهر ذکر کړي دا هم خلاف الاصل دی نو فرق چی شته نور به دی وایو چې دا واز د هغه اسم ظاهر پر ځای د ضمیر طالبانو دا شائع دی تر دې سنت الاستخدام کې خیر نو اسم ظاهر ذکر کړي ول ذاتین هغه کلی ذاتی اما یا به مقول وي مرول په جواب کې د ما هو د ما هو په جواب کې به مقول وي پاسب د شرکت کی محضه خاص به د شرکت په جواب کی وي لکه حیوان چې نسبت انسان او فرس ته واخی نقطه د فرس لانی فانه شان د دی اذا سئل سوال عنهما د دوی دوار څخه ما هما یقال ویل کیږي په جواب کې حیوان ویل کیږي په پویر نو هو دغه نو بار جنس دی طالبان فچیر د ذاتی مقل په جواب کې د ما هو په سب د شرکت کې محضه دغه نو بار چشتي طالبان دې ته موږ ویل موږ جنس ویل کیږي لا انت نقطه ور سره وای وای کوم کل په جواب کې د ما هو یعنی په جواب کې د اغه سوال سوال په ما هو باندې سوی دی ما هو په خپل سوال نه دی طالبان ما هو اعلی د سوال ده په پویری دغه مجول ما هو د هغه مطالب څخه دی مطالب جمع د مطلب د طالبانو مطلب هغه عالیه ته د طلب ویل کیږي ما هو نه دی دا د مطالب څخه دی مطالب د مطلب جمع ده مطلب هغه عالی ته د طلب ویل کیږي دا موږ د سلم عبارت امهات المطالب اربع دا امر الاصل د دې مطالب بیا هغه طالبانو څلور شیان هغه ماضی نو امر الحل دی ایندی او لیمه دی دغه څلور امهات المطالب دي طالبان ما دی لکه په ماهوت او هل دی ایندی طالبانو لیمه دی دا ار یو د جلا جلا طلب د پاره دی لیمه د پاره د طلب د دلیل وی طالبانو اجمالی دا نقشه په ذهن کې راوړي دا لیمه نه دی د پاره د طلب د دلیل وی لکه زوام عالم حادث ترا توالیم د دې معنا دا دی چې طلب د دلیل کې پر دا حدوث باندې د دې انسان دلیل رات د حدوث باندې د عالم دلیل راتوه او حل بیا چې دی طالبان حل هغه باندې مرول طلب کیږي د هغه وجود د شي دغه دي طلب کیږي د تشتیک پر وجود د شي حل د پاره د چشتي د هغه طلب د تشتیک پر وجود د شي کله دغه د پاره حل راغی حلی بشت ورته وای او که حل د دې د پاره و چې طلب مرول د هغه تشتیک پر وجود د شي پر یو صفت باندې دا بیا حل مرکب دی طالبانو هل زید موجود دا هل په صفت دی هل زید عالم نو علم خو به وار وجود وی بیا به علم نو بیا چې څو طالبان دا هغه موږ ویل موږ مرکب هل سو خو خیر هل د پاره د طلب د تصدیق دی که تصدیق پر وجود د شو هل به صفت دی که پر هغه وجود د شپر یو صفت وو دا هل مرکب دی طالبانو فی بفوسر او فات سمر ول عین چې دی هغه د فار د طلب د هغه ممیز دی د یو ممیز طلب په عین باندې کیږي او ما چې دی هغه د فار د طلب د تصور دی د ما طلب د تصور دی په عین باندې چې دی هغه هغه طلب د ممیز کیږي لیکن په دې ما طالبان طلب د متعدد کیږي که د واحد کی په جواب کې څوک واقع کیږي طالبان هغه د دیما باندې طلب د متعدد هم کېدل شي د واحد هم کېدل شي کله چې و چې مر ویل مر نو د متعدد مر طلب په سوی په جواب کې به بار هغه ماهیت مشترکه وایي کله واحد طلب په سوی په جواب کې به بار هغه ماهیت مختصه بیا وایي دا غي دی کنه دی او ایون لفظ چې دی ایون بیا طالبان مول الاقسام پکشي کې کله ایون مطلق ذکر شي کله ایون مقید په قید فی ذاته کله ایون مقید په قید فی عارضه او کله د ایون اضافه وشي و یو خاص جنس ته نو څلور خبرې سولې د پای د خاور واخ که د ایون اضافه و یو خاص جنس ته وسه الانسان ایو حیوان الانسان ایو جسم نامن الانسان ایو جسم مطلق الانسان ایو جوهر نی که یو خاص جنس ته اضافه وسوله بار په د په جواب کې د هغه جنس فصل واقع کیږي په یا و د هغه جنس فصل واقع کیږي کدا هغه جنس قریب وو که بعید جنس دی اضافه وسول ستا خوښه ده د جنس بعید فصل په جواب کې وایي که د قریب ده چې بعید ته نسبت وس د بعید جنس په جواب فصل په جواب کې وایي او کمرول د قریب ده که ابعاد ته مرول چې شو وس اضافه ابعاد فصل وایي که بعید وایي که قریب وایي که ابعاد الابعاد ته اضافه وسول باره هغه ابعد الابعاد فصل جواب بولی بعید بولی ابعاد بولی بعید بولی که قریب بولی خیر سوال قرینه پر جواب ده چې کم جنس تی اضافه وسوه داغه جنس فصل په جواب چوتوه او کما تحت نور فصل واغه ام ویلی شي او که ایون مطلق ذکر سو لکه الانسان ای شیء هو بیا مطلق کی ممیز جواب فصل وی که خاصه وی فصل بعید وی قریب وی ابعاد وی کابد الابد خاصه النوع ده خاصه الجنس دی مطلق کی ممیز ویل کی او که ایون مقید سو ففی ذاته بالی بیا مطلق کی فصل په جواب کی که مقید ففی عارضی سو مطلق خواص بیا په جواب کی دی هی به پوسرت خیر دغه موږ ول مطالب خصوص وسو پیژندل چې ماضی حل دی او ایندی لیمه دی طالبان نو ده په جواب کې د ما هو ما ول ما هو اعلی د سوال ده ولی دغه څلور د هغه مطالب څخه دي طالبان مطالب د مطلب جمع ده مطلب هغه عالیه ته د طلب په دوی اعلی د سوال دوی د سوال عالی دي سوالونه نه دي ځکه نکتې سوالو سره کښې شوي لوړه نکته وای وای پی په دې ماهو کې اعتراض د فصل او د خاصیت ولې دا دواړه لانه دا دواړه یقالان ویل کی په جواب کې د ای شی ان هو ویل کی طالبان دا خلاص نو موږ ویل نو ول ذاتی امام قول په جواب او بیا سبل شرکت المحذفه په شرکت المازتین کې نقطه وای ای په دې کې اعتراض د نویس ولې انو دانه وی قال وی کی په جواب کې د ما هو فاسب د شرکت او د خصوصیت جميعا د دوار کما سيات دا به د تراش په فویل مثال لکه حیوان چې نسبت یې انسان او فرس ته واسه او هو دا غبره مر الجنس دي اوله شور سره وای طالبان دا اوله هشت سوینی نو مر ول اغه اوله حشره پر کم ځای باندې ده فان الحيوان تمام ذاتي مشترک دي بينهما فما بين کې انسان د فرس ولا يختص باحدهما په پر نه دي خاص نو په هو جواب لهما د دوار د فار لا لاحدهما د یو د فار نه دي نو په الحيوان جواب دي د قو د فارز مر شمل انسان والفرس چې دي جواب دي په فيري والفرس ودغه د دې د مل انسان والفرس د فار لا ندی لقولنا د دې قول مرده فار چې مل انسان ولې ان دغه دی لأن السائل فاول فما هما لا يسأل سوال نه کوي د تمام حقیقت څخه د انسان چې مختص دی په دې پوری بل هغه حقیقت چې مشترکه سره د فرس هغه غواړي طالبان دا خلاص په سیا شوی لانك ته اذا سالت سوال د انسان د فرس فما هما كان دي جواب حيوان دي او اذا اپرتهما چې دی جلا کې په سوال لم يسنسي کې ان يكون سيدي حیوان جواب ولی حیوان نه سندي تمام حقت احدهما دی بل تمام مشترک دی بینهما فما بین کې طالبان او اغه مشترک مور دغه دی هغه دغه دی مور هغه مشترک حقیقت دی مختص حقیقت نه دی دا خلاص اتی و عبارت تراس و يرسم رسم سوی دی مور ول دغه دا خبر خلاص په پسې اشوي وي قولو کلی اه کلی چې دی جنس دی شامل کلیات لر دی اثرها والبواقف سل ان قيل لك چا اعتراض هذا التعريف غير معنی دی ولجنس ايضا مقل دی پر کثیرین باندې طالبان دا شپری دی دا د نوې سره ده دا شکل سند د 15 میاشتې تراس دا پر نوې باندې پرتا دا راوړل ولی جزئی خو عین دی والمحمول خو یکون وصف په طالبان نو عین خو نه حمل کیږي ذات قلنا موږ وایو يحمل عمل کیږي چې نظر و ظاهر ته د صورت وکي کما لک شو قالو کیږي وای هاذا زیدن زیدن پر هاذا حمل فان زیدن حمل کیږي پر مشار له به هاذا باندې وان كان قسم دغه حمل په سب د حقیقت راجع دی و حمل ته د کلی اني دشتي هاذا مسما بزیدن دا مسما په ځای باندې دي طالبان تی به پوسره دا خلاص په تدبر کې کېدلې طالبانو اشاره او بل دلیل تی پرځي چې موږ وایو موږ دا جزئی ولې نه حمل کیږي یو دلیل خو هغه جزئی ذات دی هغه محمول چې وی طالبانو هغه وسط دومره خبره دا ده جزئی پر چا حمل کوي خپل ځاني حمل کوي کې پر غیر باندې حمل کوي نو حمل خدا وایي اتحاد المتغیری ذهنا فی الخارج یعنی په خارج کې به اتحاد وي او په ذهن کې به چی شي تغایر وي نو دغه مرول جزئی خو د خپل ځان سره عینیت دی تغایر نشته د غیر سره بیا غیریت دی اتحاد نشته نو خدا هم تعریف نه پر صادق کیږي تی په پوسره دا خلاص په پسې اشور سره وایي مختلفین دا فصل یخرجوي دی په داغه نوع لانه دا نو عمل کیږي پر کثیرین متفقین بالعدد باندې چې په عدد کې مختلف دون نه پاکت او قول دا کول سپی جواب ما هو پس لا خرد یخرجو ذی فداغه فصل كلها ولی لانه دا فصل لا تحمل نعمل کی په جواب کې د ما هو بل په جواب کې د ای شئین هو فی ذاتی دا دیو و اذا یخرجو ذی فداغه خاصه لانه دا خاصه تحمل عمل کیږي په جواب کې د اي شيء هو في عارضي لا په جواب کې د ما هو نه و اذا يخرجو ذبي فداغه کوي عارض عام لانه د عارض عام لا يحمل لا ملکي په جواب شيء ان د شده د مذکورات عجب څه خبره وکړه د سوال په جواب کیږي عارض عام د دغه مذکورات په جواب کې دي چې ما هو دي اي شيء هو في ذاته دي او اي شيء هو في عارضي دي تایوان د دغه په جواب کې نه کی پر دې حقائق باندې طالبان یو رقم پروت یو بل رقم هم دې تمامي نه چی خیر ته زدا دې حقائق دراوي چې هغه بیا چیرې کړی او ته دې زه خیر هغه بل نه او غدا دغه د مونږ تسرا وای زاده دل حقایق ته پداغه څه فکر قولو دل حقایق د پی په دې کې اعتراض د نویس د فصل قریبس د خاصه النویس د دادروسس ولي ان د ادریس لا تكون كذلك دا غشنه اوس دا شګر وای او لا اخراج د فصل او د خاصي او په قید اخر لکه هغه شپږمې اشی چې بیان کړي نو په قید اخر یې ګرځوي ست ان چې په جواب ما هو دی فاغه وجود ابي شدي یا الله یلزم چې لازم نشي انتشار په اخراج کې د فصل او د خواص چې یو خاصه او یو فصل یو ځای باسي بل خاصه او بل فصل بیا بل ځای باسي انتشار ارس ولې فصل بعید وکذا خاصه الجنس لا يخرجان نوي په دې کول چې مختلفین بل حقایق کما لا يخفا دا خبره خفینه ده په پویر نو په کار دا دی چې ګرد په یو قید باندې وي الله ته بدل میزان هم طرف کې د توې او چې په اخري قید یې باسه دا خو اخراج د مخرج دی نو موږ یا دا اخراج د خارج دی اخراج د مخرج کنه روا دی اخراج د خارج خنو نه دی موږ ناروا تی به پوسره دا خلاص نو موږ ویلم بل په جواب ما هو دا ټول ورسره راپرک او اما یا به مقل وي په جواب کې د ما هو فاسب د شرکت او د خصوصیت معن د شرکت او د خصوصیت د دواړو په جواب کې وي معن څه معنا نقطه وی ای جميعا هاذا دغه هو جواب د سوال مقدر دی چې د معن ترجمه می په جميعا درته وکړه او هغه سوال اندادي چې معیت په مابین کې د شرکت او د خصوصیت غیر متصور دی شرکت او خصوصیت په دوار نه سره ځای کېدلی د دې تصویر در سره نشي کېدلی لیکن طالبان ما د تویر مان دا په میر کې بیا راځي وای کېدلی شي تصویر ولی موږ ولې ورا وسکو سګرا تویر ول الزید ما هو په پویر پرواز را تویر والامر والبکر ما هما ما د دواړو په جواب کې اوس توې چې انسان دا یا معن یعنی تصویر کېدلای شي خیر خود معن معنا په جميعا امر راغلی مثال لکه انسان مرو چې نسبت زید و عمر بکر و غیرهم تواسه غیرهما نو ما وایي وهو دغه نوع ده وجه ته طالبانو باره نوع وای دا خلاص لاندې نقطه ور سره وای وای سواء ذکر ذکر شي په شرکت باندې نقطه ویني کمالک چې قالو کی زید عمر ما هما یقالو کی په جواب انسان لانه دا انسان تمام ما یت مشترکه دی بینه ما بامیک د زید عمر او یقالو یاوز خصوصت باندې بیا یقال شوز زيد ما هو ويقال ويسوي انسان وكذا دا غرت اذا قيل ويسم امر ما هو ام ويل کیږي چې انسان ولی انا انسان تمام ماهیت مختصدی بكل منهما ولی خود دوارو ماهیت حیوان ناتک دی دیو دا ام حیوان ناتک نو خو ام مختصص ام مشترکات طالبان دا خلاص یو کلی نقطه د طالبان دلته چې اما مقول فی جواب ما هو دا نقطه د الفاظ وای هاذا دا عاجل دی د دې قول د پاره چې بیا سبیل شرکت المحضه وای دا دغه معاجل دی دا نقطه طالبان ویني دغه نقطه کې به یا یو څه تغیر باز راولي زه تغیر نه پکښ راولم طالبانو ځای دا ځای نه دی بل ځای زده مبارد هغه نقطه سیره د شوا و اما مقول فی جواب ما هو بحسب الشرکه هغه د بحسب الشرکت د پار نو په پاول بحسب الشرکت دلته په حساب د شرکت او د خصوصیت د دواړو دا باره دغه مقابل څه کنه سو نو کتاب پر هغه ځای کې د جوړ ده پوری مور نور نه غواړي و يرسمو رسم سوي د جنوي د اندارک چې هو دا نه و کوی ده په پوری مقورن حمل کیږي پر تشیرین باندې دا شي کشیرین چې هغه مختلفین په عادت کې په پوری دونه پاکت کې نه او دا عمل کیږي په جواب کې د ما هو د ما هو په جواب کې عمل کیږي لاندې نقطه ده وای کلی دا مستدرک دی کما مر مر یو رقم ال تمر تریو شوی په هغه کې دا خبره کی چې مستدرک لاندې د بل عدد دا نقطه ده وای په دې کې اعتراض د جنس وجه ان فی په جنس کې اختلاف د هغه حقیقت دی طالبان نو موږ ولو عدغه تویل کی حمل پر کثیرین مختلفین بالعدد دون الحقت په جواب کې د ما هو اوس پر دغه تعریف د نوعی دا معنی د اغیار نه دی د جنس تعریف هم پر ثابت کیږي ولی جنس که حمل پر کثیرین مختلفین بالحقت دی پر کثیرین متفقین بالحقت نو نه دی تر هغه هم دی اوس هغه شرع وای چې موږ پرې شو هغه دغه نوعی پر تعریف ته طالبان ستې په یاد واغه شې چې پرې شو دا خلاص نو دی وای وای هغه پر کوم ځای باندې نو دا دی موږ کلی د کلی جنس شامل کلیات لري بیا سریا والباقی فصل دا فراغ موږ نوې پر تعریف ان قیل ک چا اعتراض هاذا تعریف دغه تعریف نه نوې غیر معنی دی ولی لان الجنس ايضا مقل دی پر کثیرین مختلفین بالعدد باندې ولی حیوان مرول ثابت په زمن کې د انسان دا مقل دی په جواب دا غسوال چې په ماوس د زید او د عمر او د بکر په پویری او هم د زید او عمر بکر مختلفین بل عادت دون الحقیقت کې خپل دغه حیوان حمل کی خپل ناموس په جواب کې وایو چې مراد په قول سره په جواب مدغه دی مراد بالقول فی جواب ما هو یعنی چې ویل کیږي په جواب کې د ما هو هغه قول بالاستقلال مراد دی او وقول حمل یا ویل کېدل د حیوان په جواب کې د زید د عمر دا بل تبعیه دی طالبان هغه بل ذات نه دی تی به پوسره دا خلاص طالبانو بس چې هغه رقم کلیل بیان غواړي نه بیا د کلی رقم هغه ورسته